هغه وویل خدنو لکه څنګه چې تا زه په گمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس تا په نیغه لار کې د خلکو ته کینم د مخې او د رستو د خی او د ګس هر طرف نه به دوی راګیروم او تو به د دوی نه اکثر خلک شکر گزاره بیا نه مومې بیا شیطان هغوی دوانو ته وسوسه وکړه چې دا غوی د شرم ځایونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغوی تخکاره کړي هغه هغوی ته وویل ستاسو رب چې تاسو د کمی ونی نه منع کړی یې د دې وجه د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې ستاسو نه چرته فرښتې جوړی نشي هغه دواړه رو رو په دوکه سره په خپل لاره راواړول اخیر دا چې کله هغوی داغه ونی مزه وسکله نو دواړو ته د یو بل د شرم ځایونه ښکاره شو او خپل بدنونه د جنت په پانو پټول شروع کړل بیا ورته خپل رب आवाज وکړو او ستاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وی او بهترینه جامه د تقوه جامه ده دا د الله د نخونه یو نه خدا خایيږي چې خلک د دین سبق واخلي یا بنی آدم لا یفتننکم اے د آدم اولاده حسنه چې شیطان مو بیا هغه سي په فتنه کې واچوي لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه راستلی وو او داغوی جامې داغوی نه د دې غرض د پاره استلی وي چې داغوی د شرم ځایونه یو بل تخکاره شي او الله راته د داسې کار کولو حکم کړی دی دوی ته وایا چې الله د بے حیاي حکم هیڅ کله نه کوي آیا تاسو د الله په نوم پوري هغه خبرې تړې چې داغه پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی قل امر ربي بالقسط اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خو د راستۍ او د انصاف حکم کړی دی او داغو حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو داغه لپاره خالص کړی وي چا د الله هغه خایست حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو د پاره راایستلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه منع کړل ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو د پاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی د پاره وي د بے شرمۍ کار که ښکاروي او کو پټ او ګناه او د حق خلاف زیاتې او دا چې تاسو د الله سره داسې څوک شریک کړئ چې داغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چې د الله په نوم داسې خبره وایي چې داغه پاکلا يحزنون او الله د پیدایش په شروع کې دا خبره صفا ویلی و چې اے د آدم اولاده یاد ساتئ چې تاسو ته هم تاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو چا چې د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاح وکړه نو داغه د پاره زیات ظالم بل څوک وي چې بالکل دروغ خبرې په الله پورې وتړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصہ برابر رسی د هغه وخت پورې چې کله زمونږ را لېږل شوي فرښتې د هغوی د روحونو اغستلو لپاره راشي په دغه وخت کې به فرښتې داغوی نه تپوس وکړي چې اوخی اوس کمزې دي ستاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته आवाज کولو هغوی به وایي چې ټول زمونږ نه ورک شو او هغوی به په خپل تخپل ځان خلاف گواهی وکړي چې واقعي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله به فرمایي زي تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته ستاسو نمخ کې د پیریانو او د انسانانو تیری شوی ډلی تلی دي هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکنی ډلی باندې لعنت وایي تر دې پوري چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنې ډله به د مخکنې ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږ یې گمراه کړو نو دوی له د ور دوچند عذاب ورکړه په جواب کې به ورته الله او فرمایي د هر ډلې د پاره دوچند عذاب دی نو داغوی د پاره به د اسمان دروازې هرگز بیرته نکړی شي داغوی جنت ته تلل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنې په سوري کې د اوښ تیرېدل ناممکن دي مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله میلاویږي د هغوی په زړونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لري کړو د هغوی لاندې به نهرونه بهیږي او هغوی به وایي چې سنا خاص هم الله لره ده چې مونږ ته دا لار وښودله مونږ خپله لار نشوه موندلې که الله مونږ ته لاره نه ښودلې او ورته به आवाज وکړي چې اوملیدل نن نه ستاسو ډلې پري ستاسو په کار راغله او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی ګڼلو او ولی دا جنتیان هغه خلک نه دي چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي نن صرف هغوی ته ویل شو او د دوزخ خلق به د جنت خلکو ته اوازونه کوي چې سلګي شان او بو په مونږ باندې راواچوي یا چې کم رزق الله تاسو له درکړې دي دا غینا سره او غورځوي هغوی به ورله جواب ورکړي چې الله دا دوانه سيزونه په هغه حق منکر خلکو باندې حرام کړی دي چې هغوی د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړی و او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو مونږ دې خلکو ته داسې کتاب راوړې دې چې هغه مونږ د علم په بنیاد باندې خپ تفصیل سره بیان کړې دې او د مؤمنانو د پاره لار خودن کې او رحمت دې هل ينظرون الا تاويله په کوم ورځ چې هغه انجام مخ ته راشي نو کم خلکو چې دا د اول نه هیر کړي وو هغه به وای چې واقعي زمونږ د رب رسولان د حق سره راغلي وو نو آیا اوس به مونږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زمونږ په حق کې سفارش وکړي چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول داغو دا فرمان تابع دي خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم د هغه دی او حکم هم فقط د هغه چلیږي كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او هغه خاص هم الله دی چې هواګانی د خپل رحمت نه مخکي مخکي د خوشخبری سره را لېږي بیا چې کله دغه هواګانی د وبونه ډکی وریزي او چتی کړي نو هغه یوې مړې ځمکې ته بوزي او هلته باران اوروي د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي دا مه هېروئ چې تاسو رب د نوح علی السلام د قوم نه رستو تاسو داغوی په ځای کې نه ولای او تاسو یې خه طاقت ورکړی پس د الله د قدرت نه یاد لرئ امید دې چې تاسو به خلاصې بیا مومئ هغوی جواب ورکړو خا ته مونږ ته د دې د پار راغلي چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږه پلار نکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو خدنو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږه یروي کچری تو رښتینی یې هغه وویل ستاسو د رب لعنت په تاسو وشو او د هغه غضب در باندې راغی آیا تاسو زما سره په هغه نمونه باندې جنگ کوئ چې تاسو او تاسو پلار نکونو کې خودلې دي او چې داغه د پاره الله هیڅ سند نه دی نازل کړي خدنو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم تاسو سره انتظار کوم یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نورستو تاسو داغوی په ځای کېنولای او تاسو ته په ځمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو داغې ځمکې په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوي او داغې غرونه د کورونو په شکل کې راکنئ نو داغه د قدرت د نخونه مبه پروا کېږئ او پزمکه کې فساد مپورته کوئ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون داغه د قوم هغه سردارانو چې ځانونه لوی ګڼلی وو هغه کمزور خلکو ته چې ایمان راوړې وو اویل آیا تاسو ته واقع دا معلومه ده چې صالح علی السلام د خپل رب پیغمبر دی او صالح علی السلام داغوی د کلینه اوتلو او دای ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته در ورسوو او ما تاسو ډیر خیر ولټوو خو زه سو کړم چې تاسو خپل خیر لټون کی نه خوښوي ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين او مدین والو ته مونږه د هغوی رور شعیب ولېګو هغه وویل اے زما قومه د الله بندگی کوئ داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو ته تاسو د رب د طرف نه صفا لار خودنه شوی ده نو پیمانه او تول پوره پوره کوئ، خلکو له د هغوی په څیزونو کي تاوان مه ورکوئ او په ځمکه کي فساد مه کوئ هر کله چي د دې اصلاح شوي ده. هم په دې کي ستاسو خیر دی که تاسو واقعي مؤمنان یئ. داغه د قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیبا مونږ به تا او هغه خلک چې ستا سره ایمان راوړی دی د خپل کلی نه وباسو او یا به تاسو زمونږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو مونږ به په الله باندې دروغ ویونکي شو کو مونږه ستاسو ملت ته واپس راغلو هر کله چې مونږ له الله د دین خلاصې را کړې دي زمونږ د پاره د ته واپس کېدل خو اوس اډو ممکن نه دي بغیر د دینه چې زمونږ رب الله داسې وغواړي بیا موږ د هغوی بدحالي په خوشحالۍ بدل کړه تر دې پوري چې هغوی ښه ترقي وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زموږ په مشرانو باندې هم ښې او خرابې ورځې راغلي دي نو اخر دا چې موږ هغوی ناڅاپه راونیول او هغوی د ځان نه خبر هم نشو کم خلک چې د تیر شو خلکو نه رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغه ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچري مونږه وغواړو نو هغه په د خپل ګناهونو باندې رانیولې شو خو هغه د عبرتناکو خبرونه بے پرواهي کوي بیا د دغه قومونو نه رستو چې بر ذکر کړي شوی دی مونږه موسی علی السلام د خپل نه سره فرعون او داغه دا قوم سردارانو ته الیګو خو هغه هم زمونږه د نه سره ظلم وکړو نو وګوره چې د دغه مفسدانو چې وګرځوه خپل همسا د غرزولو سره په هغه ساعت دا غوی د دروغ جادو تیرول شروع کړل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې سو هغه جوړ کړي وو هغه باطل پاتې شو فسوف تعلمون فرعون ویل آیا تاسو زما د اجازت نه مخکې په د باندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړي وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي خدنو د دې نتیجه بدرتا او زر معلوم شي هغوی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو ته چې په کومه خبره زمونږ نه بدلا غستل غواړي هغه د دینه بغیر بل هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغله نو مونږه په هغه ایمان راوړو خدا غوی دا حال وو چې کله به خه زمانه راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله چې به خراب زمانه راغله نو موسی علی السلام او داغه ملګری به د ځان د پاره سپیره غنل او حال دا دی چې په حقیقت کې داغه سپیرواله خو د الله سره وو اخر دا چې مونږ په هغوی باندې طوفان ولېګو ملخان مو په ورپرې خودل ګونې مو پکې خوار کړل چیندخان مو پکې ډېر کړل او وینې مو پی راوورولې دا ټولې نخې مو جدا جدا وخودلې خو هغوی په سرکشۍ کې لاړل او هغوی غټ مجرمان خلک وو کله چې با په هغه باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه کو په دې ځل تا زمون نه دا مصیبت لری کړو نو مونږ به ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل بستا سره اولیګو او د هغوی په ځای مونږه هغه خلک چې کمزوري ګڼل شوي وو د هغه ځمکې د مشرق او د مغرب وارثان کړل کوم چې مونږه د برکتونو نه ډکه کړی و دغه شان د بنی اسرائیلو په حق کې ستا د رب د خیر وعده پوره شوه ځکه چې هغوی د صبر نه کار اخیستلی وو او د فرعون او د هغه د قوم هغه ټول هرڅه چې جوړول به او پورته به خېجول مونږه برباد کړل بنی اسرائیل مو د سمندر نه پورستل بیا هغوی روان شو او په لار کې په یو داسې قوم ورغلل چې د خپل یو څو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوې و هغوی وویل اے موسی علی السلام زمونږ د پاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي او رستو مو ورپسې لس ورځې نورې زیاتې کړلې دغه شان داغه د رب مقرره موده پوره سلويخ ورځې شوه موسی علی السلام چې تلو نو خپل رور هارون ته وویل چې ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفہ شوي او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کونکو په طریقه باندې مزه الله او فرمایل تو ما نشي لیدلې هو لګ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو تو بیا ما لیدلې شي خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوخ کار کړه نو هغه یې زری زری کړو او موسی علی السلام به هوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دې ستا ذات زتا ته توبه وباسم خو کو هغوی هر څنګه نخې وویني خو هیڅ کله به په هغه ایمان را نه وړي که نیغه لاره د هغوی مخې ته راشي خو په هغې به نه ځي او که کږه لاره ورته په نظر راشي نو په هغې به ځي دا ځکه چې هغوی زمونږ نخې دروغ وګڼلې او د هغې نه بې پروايي کوله تخته یې وغورځولې او د خپل رور هارون علیه السلام د سر ویښته راونیول او رای ښکل هارون ورته وویل ای زما د مور زویا دې خلکو زه دباو کړم او نږدې وه چې وجلې وې ته دشمنانو له په ما باندې د خندا موقع مور کوه هر کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې راونیول نو موسی علی السلام عرض وکړو اے زما ربا چې ستا خوښه وه نو مخکې دې دوی او زه هلاک کولی شو آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کوې چې هغه په مونږ کې یو څو بیوقوفانو کړي وه دا خو ستا یو ازمیښت وو د دې په ذریعه چې ته څو غواړې هغه په ګمراهۍ کې اخته کوې او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوې زمونږ سرپرست خو هم يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او زمونږ د پاره د دې دنیا خېګړه هم ولیکا او د آخرت هم مونږ ستا طرف ته رجوع کړه جواب وشو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه لور کوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی بس نن دا رحمت د هغه خلکو حصہ ده چې په دې پیغمبر امي نبی صلی الله علیه وسلم پسې روان شي چې ذکر یې هغه ته په خپل تورات او انجیل کې ملاويږي هغه هغه ته د نیکۍ حکم کوي د بدۍ نه منع کوي دا غوي د پاره پاک سيزونه حلالوي او ناپاک سيزونه حراموي او دا غوی نه هغه جرمونه لري کوي کم چې دا غوی د پاسه انبار کړی شوی وو او هغه بندونه پرانځي په کم کې چې هغوی مضبوط تړلې شوی وو نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او داغه حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغه سره نازل کړي شوی دا نه هم دغه نجات مندونکو خلک دي وایا چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته د هغه الله د طرف نه را لېګل شوی پیغمبر يم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهي مالک دی داغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر علیګل شوی امي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله او داغه حکمونه مني او هر کله چې د موسی علی السلام نه خپل قوم او بو غختله نو مونږ ورته اشاره وکړه چې فلانه ګټ په خپل همسا اوها نو په هغه ساعت داغه ګټ نه دولس چینه راوتلې او هر ډلې د خپل او بو ډلو ځای مقرر کړو مونږ په هغه باندې د وریځي سورې وکړو او منو سلوامو پری نازل کړه خورای هغه پاک سيزونه کم چې مونږ تاسو له درکړې دي دوی ته هغه واقعه ور یاده کړه چې د دغه ځای خلکو به د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخې ته د اوبو سر لراتلل او د خالی د ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې به نه راتلل او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي او وایي چې امید دې مونږ ته به معافي وکړي شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخې له راځي نو بیا یې په منډه اخلي آیا د دوی نه د کتاب وعده نه دا غستل شوی چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي دوی ته هغه وخت هم څه یاد دی چې کله مونږ غر وخوځوو او په دوی باندې مو داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وه او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او سوچ په دې کې لیکل دي هغه یاد ساتئ امید دې چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او هغوی په خپل خپل نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تپوسی تری کړي وو چې آیا زستا سو رب نه يم هغوی اویل ضرور هم تو زمون رب یې مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې د پاره داسې وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوایې چې مونږه خود دې خبرې نه خبر نه وو او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه سړي حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړې وو خو هغه د هغه د پابندۍ نه ځان اوويستو اخر دا چې شیطان ورپسې ولګېدو تر دې پوري چې هغه په گمراهانو کې شامل شو نو حالي د سپي په شان شو چې کو ته په حمله وکړې نو هم جبه زړندوي او کو ته پرېګ دې نو هم جبه زړندوي هم دغه مثال دی د هغه خلکو چې زموږه آیاتونه دروغ غني ته دوی ته دا قصه اوروا کې دې شي چې دوی سغور فکر وکړي چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ لپاره پیدا کړی دي دا غوی سره زړونه شته خو هغوی پی سوچ نه کوي دا غوی سره سترګې شته خو هغوی پی قتل نه کوي دا غوی سره غوګونه شته خو هغوی پی اوریدل نه کوي هغوی د زناورو پشان دي بلکې دا غوی نه هم زیات بد دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي پاتې شو هغه خلک چې زمونږه آیاتونه درو ګڼل دي نو هغوی به مونږه درجه په درجه په داسې طریقه د تباهی طرف ته بوزو چې هغوی به د ځان نه هډو خبر نه وي زه هغوی له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر سخت دی او د الله پیدا کړی شوی سسیسته هم په غړې دل سترګو اونه قتل او آیا دوی دا سوچ هم اونه کړو چې شاید د دوی دا ژوند مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي بیا اخر د پیغمبر د دې خبردارې نه رستو بل څه خبره داسې کې دي شي دا خلک ستانه تپوس کوي چې اخر د قیامت هغه وخت به کله راځي ورته وایا د دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهروي په اسمانونو او پزمکه کې به دغه وخت ډیر سخت وي هغه به په تاسو باندې ناسا پرازي د سو نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچري ما ته د غیب علم وې نو ما به د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیڅري سو نقصان نه رسیدو زه خو صرف خبردارون کې او زیر ورکون کې يم دا خلکو د پاره چې زما خبره اومني چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په خزه باندې ورخور شو نو داغه یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به ګرځاو را ګرځاو بیا چې کله هغه درنه شو نو دوانو په شریکه د خپل رب الله نه دعا اوختله کتا مونږ لا یو خشان بچي راکړو نو مونږ به ستا شکر گزار یو آیا دا غوی لاسونه شته چې پاغه نیول وکړي آیا دا غوی سترګې شته چې پاغه وګوري آیا دا غوی غوګونه شته چې پاغه واوري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راو غواړي خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف تدبیرونه وکړئ او ما ته هډو مهلت مرا کوئ بلکې که تاسو هغوی له نیغې لارې ته د راتللو دعوت ورکړی نو هغوی ستاسو خبره اورېدی هم نه شي په ظاهره خو تاسو ته داسې ښکاري چې هغوی ستاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغوی هیڅ هم نه ویني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اے نبی صلی الله علیه وسلم اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزړ کی پاجزای او پیر سرا او په جب باندې هم پر رو اواز سرا ته په هغه خلکو کې مکیګا چې هغه په غفلت کې پراته دي آیت سجده بشکا کمی فرښتې چې ستا د رب په حضور کې مقرب دي هغه هیڅ کله د خپل لوی په غرور کې داغه د عبادت نه مخ نه اړوي او داغه تسبیح بیانوي او داغه په مخ کې ټټي اوسي